سلور حصے وا پاولو شپږ نوی آیاتونو کې بیان د لا اله الا الله دا الله رب العزت د توحید بیانو او غدری بابونه وا تر یو کم سلوختمه پوری پاغی کی اصل مسله بیانې دلا پاغی باندې دلیلونه او نعمتونه بیان کړل او خطاب عامو بیا د یا بنی اسرائیل نرستو خاص خلق ته بیان کو چې هغه علمی خلقو او ځان ته دیندار ویل دا غیته بیان کو هغه ته د بیان کولو مختلف اندازونه اولنې اندازو اصلاحي پروګرام درې خامل راواخلې او بد عملونه پرېږدي دویم شپږ اندازونه شپږ طریقې وي اول احسانونه بیان شو سره د دوه عذابونو نه سمې در سره کړی دي نو خو کوي مسله ومني بیا خباستونه ذکر کول په مختلفو طریقو باندې د دې لپاره چې د بدو د ملګرتیا نه ځان وساتي او د بد مشر پسې مزي دا غي اول خباستونه بیان کړل د تیرو پیغمبرانو نه انکار کولو یعنی حکمونه سو چې چا حکمونه بیانول نو هغه یې هم نه منل دا غین انکار کو هغه سره ثبوتونه ومو معجزات ور سره خو انکار ته کو د دې تابعدارانو مکه کې مدینه کې او د مدینه سره نږدې خواوش علاقه کې يهوديان او عیسایان پاتې کېدل او د نورو پیغمبرانو پیروکار چې وو هغه ډیر په خوا تیر شیو دیو جنا دا غي تذکرہ نه کوي زنه دا هغه انبیاء تذکرہ کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د نمونی سخت ضرورت او د نبی علیہ السلام امت ته دا غي نمونه ډیر اخلي او بل چې هغه سره کوي معجزې وي لکه د لاندو خکول د براګیانو مړی ژوند کول دا چې کم دنو ډېر ناشنا وي یا د البینات نه مراد د توحید دلایل چې هغه وړیر په خولي انداز بیانول روح القدس ليس به خفاء دا سپټه خبره نه ده جبريل روح القدس ته یاد روح القدس نه مراد هغه انجیل له دا تایید الله په انجیل باندې کړو یاد روح القدس نه مراد لا اله الا الله یا روح القدس نه مراد امداد خاصه د الله رب العزت او د عیسی علی السلام سره دا ذکر ذکر کړي چې دا قام قبیله او نسب نو دا قام قبیله د پلار نه جوړیږي او د عیسی علی السلام پلار نو نو د شرق او د غرب سیاست د تخخ کاری او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاست او عبادت او قیادت هغه دی بدی شي چې هغه درته څوک بیانې نو ادي نه خو دا مزاج د خلکو چې د مولا هر هغه مسله مني چې کومه د طبیعت برابرۍ چې کومه د د طبیعت برابرۍ دا چې کم دنو کومولا ورته لګیایي ډېر مسائل ورته کوي ارنګ مسلې ورته بیانې نو په طبيعت صاف نه راځي نه عمل به نه کوي او کزنه داسې مسله وا چې باغې کې د ترو د تربور خلاف راته ویدا استاد یې مسله کړې ده استاد یې مسله کړې ده وي هغه مني او چې کومه د طبيعت خلاف دي نو هغه نه مني نو دا د غیم د بنی اسرائیل هم دا طبیعتو چې دین د خپل طبیعت تابع ګڼل او دین د خپل طبیعت تابع ګڼل او چې کومه خبره وا د دې د جذبات مطابق هغه به منله خو چې کومه ورځې په طبیعت موافق نه و نو هغه به نه منله نو دا د طبیعت بندگی شو دا د الله بندگی نشو دا الله بندگی نشو او دا مزاج دا د اکثر عوام دی اکثر خلق عوام نه یوازې چې کومه خبره په طبیعت لګي ناغو مني او چې کومه په طبیعت نه لګي نو دې د ضرورت وي دا د کولو مسله ده چې دی کوي دا وی د کولو مسله ده چې دی کوي کله پردې مسله له شروع کړه او کچرتا د کونډو د روندو د یتیمانانو د حق مسله له شروع کړه او د خويندو د حق ور کولو مسله له شروع کړه توبه تدیر کی اوځای کې ناشتو یو امیر صاحب خو باشره سړیو نو ما نه تاسو کو ویوامه چې بس د مرګ وروسته را باندې بوج ني او ما چې دا ټول زمکه چې می صدا چې دا په دې زامونو لونو د غوسه سره کما تقسیم کما بیا به وروسته دا یا خويندو لبرخه ورکي او یا به نه ورکي چې زه په خپل خوخ او ورکم پوتانه تاسو کوم چې الکو جنې له پورا پورا برخه ورکم او کنا لکه جنې د الکو نیمه کما څه طریقې سره تقسیم وکم منګه دا خبرې کولې دې کې هغه چای راوړلو لا کسل وې زر اعظم نو بیا خبرې کوو نا کور تا وردان نشو پاغځای کې کلی کس ناشتو هغه ما ته و صرف دومره ته وایا چې لونو لا خو پرې دا و خو دې خويندو لا خو دې ورکه کنه چې کومې وادي دي ادا خو ته د پلارز مکه تقسیمانو دا خويند چې دي هغه لا ورکه ما بس پوه شوم چراغ ځکه ناستو وی چې څنګه چللې ما ما څنګه امیر ته خبره ویاو ما خبره دا سیدا چې دا تاسو خپل ازمکه تقسیموي او کنه تاسو ته د بابا نه پاتې شوی و نه نه وی چې دا خو د بابا نه میراثي پټی دی خپل دې خیر سره او هغه ما ما ورته مې نه ما ما وی کې چې تکي دا تاسو خپل اغستی کنه وینا نه دا د بابا را پاتې شي خبرې دي ان مې بیا تاسو به دا خپل ورونو ورونو کې دا تقسیم کړي نو لکه تبا خپل یې تقسیمای بیا وا وا مې تاسو خويندې وی او چې د خیر سره شکر د درې کا سالور یاد کړو د خیر سره شته واجبي بچی دي او په مزوري د خیر سره ما زمير سے داغي غوته مخ کې استل غواړي په هم نمار توی دا په پوره د بابا میراث تقسیم کی د بابا میراث په خپل ټول رونو لا او خپل خويندو لا داغي غوته جدا جدا مکمل طریقې سره ورکی بیا چې ستا کوم پاتې شي نو ستا په خاله هغه نیمه غوسه د خپل ځامنو لونو لا پورا پورا ورکای او کدا سه ورکای چې لکه لور د زوی په نیمه کای د میراث په تر د تقسیمانو څه جواز غوندې شته غوډه راخانه ده خا خاندا بیا موږ پوره طریقې سره تقسیم وکړو هم ما پوره طریقې سره به تقسیم وکړي دا بیا په طبیعت تا په ناراضي از وای چې لور لبره خور کوم لور لور کی غرض ني دا زوی استنبول مقصدی دا په ژوند چې تقسیمین دا زوی تنګول مقصدی چې دې لکتان کما چې تو ته میراث تقسیمین الله دې خوشاله کا تا سره د خپل خور برخه دا غلا غور کا کنه یاره چې اوس خو اند برخه مرخه نه غواړي اوس دې خو هغه وغواړي غریبانانی کغواړي زمونږه مفرشه مولوی صاحب دی الله خصاتی نو هغه څه خبره ماما سره رااله نو ماما ور کړه راغی نو مور ته ولوي خور ته لکه وی خور برخه دا دلبه در کوم خو په دې درشل به ناراضم او نه برکه راځي دا خبرې دي نو چې لکه خور وخت برخه وغواړي نو رور ورته وایي دی ول څه چللې تار د غپلا برخه واغستا نو خور در سره رشتہ نه پریدي او چې خور د خپل پلار برخه غواړي هغه چې کمونو ته رشتہ پریدي ارته چې کمونو غوسای خدا د پښتنو په مزاج دا خبره نه برابرېږي دا طبیعت کې نه دا چې دا مسله مولاو کی پس هر څه کې دې کار یا څه کې کاری هر څه کې دې ته پکې ساجتو لا تاوا انفسکم مستكبرتم ځان دې دا زموږ خپل کار دې کې دې کور کې دې زموږ څه کار دې زموږ کور ته بدې راځي دې کې تاسو کار دی نو چې څو وخت نکاح تړل نه او خو دې کور ته را دن نکاو شرا شمول نکاح وتاړه او چې څو څوک مړ شي نو هغه ټیم خو را دن نه کوي چې را شمول جنازه وکړه او چې دې خبر راشي او یا داسې خبر راشي چې اځ ستاره طبيعت خلافي دې ته تاج ته دا سزا دا سلام او کچته د مغربي جمهوریت او د دې د رد کو چلګه دا طرز جمهوری دا د صحیح طریقې سره نظام نه دی دا بالکل غلط دی کفری طریقه ده دې کې شرکت مکوئ دا حرام دی مولا نو سیاست شروع کو مولا کار سیاست د مولا کارو کار سیاست د مولا کارو سیاست ویل کیږي د خلقو اصلاح ته په شرعي طریقه باندې دا سیاست معنی ده په شرعي طریقه د خلقو اصلاح کول دا د سیاست معنی ده دا د مولا کار دی دا د امیانو کار او د سره ونه نو چې رد په ومو کې وي بده کې د دوز دي سره تکارو دا چې کمنو دا دا د مولانو کار خو نه دی دا پرې دا وسړیا لا تاوا انفسکم مستكبرتم چې طبيعت باندې تا بن راځي ځان متبر وګڼي نو وخت پورې خبرې نو کوه صرف د دې را سیدو چې مولا دا روغي مړه دا ځان له سرکته لري نو خدای روغجن مولا ته وي او کوه سره سیدو چې ډډې ته کې نسی کی سچل باب کی کچه تا ویني وو جیل ته کو وې د کې به ټیک سه چالو دا پیغمبر کېم څه چالو کنه نو کدک کچلی او دا په هر مولا کې شته وای خیر دی فریقا تقتلون بل ډله به وجلا نو پیغمبران شهیدان کړی دي نو مولای صاحب کته شهید کړی نو سوال څه چللې تمر غیرې کې مری بنا چې صاحب مسله نه کوي حق مسله دا بیان وکا فصحیح لهجه ضرور ولای د خیر خواهه په لهجه باندې خپل حق ادا کا نو چې مړ کړي نو خو خاص وکنه مرګ د لاسه شهادت غنما نو مړ بشم نو ګړ بشم د مړو انتخاب کی خانه دا وینه باندې الله ته حساب شي سر باندې الله رب العزت ته حساب شي انبیاء کرام شهیدان کړي دي انبیاء کرام جیل ته لګلي دي نو کته چې کمندونو لاړل لکه تبا چاچای به خوشي ها د مولای سه خو چاچای دي کنه دا پستی پستی چاچای دي او عزت کې ولې کمې راشي پیغمبر باندې تو ګړنی دي تکلی او فریقا تقتلون چې د خلکو طبیعت کای نو بس د الله الله رب العزت د رضا نه راو غورځیدلې او کله الله رب العزت د دین خبره کوي نو دا مو وایي چې خلک به مال هارون غاړه ته واچي خلک به دغه هارون غاړه ته ناچي صاف مسله بیان کا انبیای کرام شهیدان کړی وی انبیای کرام ته نسبت د دروغ کړه دی نو کته ته وشنو څه کار دی مونږ ته د اوسراغه او مسلې کوي او مونږ د سیاست چلخي چې په داسې طریقه ملک چلوي په داسې طریقه ملک چلوي مونږ ایم ای په سیاسياتو کې کړی دی او مونږ پی ایچ ډی په سیولا کې کړی دا او مونږ چې کم دنو لا کورسونه کړی دي مونږ د ایډوکیټډ کورسونه کړی مونږ ته زه راشي چلخي عجیبه خبره ده لور را پاسې ده او مور ته چې کم درو چلخي عجیبه خبره ده دا دې مونږ ته وصلونه کوي قالو قلوبنا غل وای زړونه مونږه ډیر سبقونه ویل دي مونږه ډیر کارونه کړی دي مونږ په معاشياتو کې او مونږ په معاشراتو کې په دې کې مونږه پیچ دی کړی دي امپلم کړی او تش په پاکستان کې نه موږ د دې لپاره اعلی تعلیم کې لیے انګلستان چلا گیا موږ د دې تعلیم لپاره اندستان ته تلیو او انګلستان ته تلیو دا موږ امریکا کې چې ګنر په اکسفورد یونیورسيټي کې دې سبق ویلې دي چې سیاست به څنګه کیږي تا وای د انګريز د غولو چل زده کړل تا د شرعي سیاست چل نه زده کړې شرعي سیاست چل قرآن نه زده کیږي نو قالو قلوبنا غول وای زړونه زمونږ چې کم دي دا د علم لوخي دي د علم لوخي دي تعلیم یافته ته وایا کنه دا سه دا سه مولا پوری طالب پوری خان دي بس دې غریبانو دې نه خبر هیڅ نه دې خبر تاسو دا چې نه خبره افلاطون په دنیاوی تعلیم باندې فخر کړو نه لا نحتاج الى تهذیب قوم اخر مونږ د بل قوم تهذیب ته محتاج نیو قلوبنا غول قانون دی هر دور کې د پیغمبري علم مقابله کې یو علم چلیدل دی ما خبر پوه د پیغمبري قانون د پیغمبري علم د آسماني وਹੀ مقابله کې یو تعلیم او یو علم څه شوی دی چلیدل دی د نبی علیہ الصلات والسلام د دور نمخ کې یونان سره دنیوي طریقې سره سو لوی علم نننی ساينسدانان نوې تجربه تر اوسه لا دی نه کړې دای چې سوی نو دای د افلاطون د ابن سینا د فارابي او دارنګ چې کم دنو دو سقراط او د فیثاغورس او د نیوټن او د اینستاین دا غي په خبرو باندې خوان وي فیثاغور د سليمان عليه السلام شاګردو سقراط د سليمان عليه السلام د شاګرد شاګردو سپسودی دا هغه وخت نوي هغه وخت علمونو الله رب العزت سورته مؤمن کې وایي فرحو بما عندهم من العلم انبیاء علم راوړو خدای په خپل علم مطمئن شو او د انبیاء کرام او علم هغه چې کمندونو پرې خودو فرحو بما عندهم من العلم هغه علم چې کمندونو خپل علم راواغس د انبیاء او علم پرې خود سورۃ المؤمن آیت نمبر 83 قالو قلوبنا غلف وزرونه زمونږه دیلم لوخي دي دا چې بګی کم ایجوکیټډ طبقه وا او مولانو طبقه وا هغه دا وی چې مونږ جی ایم ای پلان کې چې کې کړل مونږ ایم فیل کړل مونږ پی جی کړل او مونږه پلان کې کورس کړل پلان کې کورس کړل دا ایم اسلامیات او ایم عربی کوی مونږ هم کړل دا چې کمونو پاګې باندې خوشاله شو زړونه زمون آ پردو کې دي مما تدونا الی مدوی زمون زړونه پردو کې دي قران دا څټک راوړو چې دواړو طبقو ته شامل شو دواړو طبقو ته شامل شو نو هر دور کې د علوم خلاف د آسماني علم خلاف یو علم څه شوی چلے دلی نو په هغه وخت کې د انبیا مقابله کې ومو د نبی علیہ السلام د امت مقابله کیومي اوس د لاټ میکال علم راوتل دي او هغه چې کمندنو خلق په دین نه بنديږي او د قران نه او د دین په خلق بند شو په دغه کوي سوره سوره کورسونه او سمره سمره خبرې چې کمندنو د دنیا د پاره کوي او د الله د دین د پاره ځانونه کړو چې کوم کتاب باندې ایمان راوړل دي چې هغه زده کی چې هغه چې کمندنو زده کی تر اوسه پورې چا زحمت هم ونکړو بلانهم الله بلک بلانت کړی دی لره الله بکفرهم دا وجه کفر دینا قلیل ما یؤمنون لوګ د لوګو نه ایمان راوړی دی ډیر معمولی دي کنه لوګ د لوګو نه ایمان راوړی دی سلوک پکې ایماندار شیو یا په قلیل ما یؤمنون ډیر معمولی ایمان راوړی دی معمولی غونتی ایمان دی چې د خپل خوخه دی هر کله چراغ دې ته کتاب ته طرف د الله را مصدق لما ماهم رشتیا کوم کې دا وی چې دې سره د مانم کړي مخکې یعنی دا هومنا دا استاد کتاب مصدق دې کنه په بل مليو کنه معنی په دې استاد کتاب رښتینواله راځي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا او دی من قبل یستفتحون علی الذین کفروا وخران دې شوی دی نو چې کله براشي نو ځان به خبرو ځان به خبرو چې کله تیمه پورا شوه دي نخي موجودي شوی دي نو د مشرکانو نه به ځان خبرو دي يهوديانو د مکی والو نه چغه راغله دي او کنه راغله دې مطلب او دې من قبل استفتون علی الذین کفروا مخکې دراتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یستفتحون علی الذین کفروا خبر اول به کافران خبر اول به کافران چې قد ازل زمانه کافرانو ته به وی زمونږه استاد خو لبړه دا خداغه پیغمبر ته مسرانیز دی شوی دی نو یستفتحون خبرول به کافران دی یفتحون په معنا باندې خبرول بیا خبرول بیا کسان چې انکار کړو چې قد ازل زمانه چې دا غټ ټیم څه شوی دی دا نږدې شوی دی هغه راځي اوس کخيري درې مطلب چې اے الله هغه اخیری پیغمبر چې تا کوم وعده کړې ده زمون کتابونو کې نو هغه پیغمبر راوالا هغه اخیری پیغمبر راوالا چې مونږ چې کم دنو دا هغه سره یو ځای شو او دا کافرانو وجنو نو دواګانې د به غلبي وي غختلې په کافرانو باندې چې په کافرانو زمون غلبه راشي پراتلو د پیغمبر چې یا الله راي والا چې موږ د دې سره ملګری شو او دای چې کم دنو دا کافرات ختم کو دا درې مطلبونه دا بالکل صحیح مطلبونه دي ځنه یو مطلب وایي الله زمونږه امداد وکا په توفیل او په روی د نبی علیہ الصلات والسلام باندې وی د دینه معلومه شو د دینه وی معلومه شو چې په دوا کې دا ویل چې په حق د پلان کې په روی د پلان کې په مخ د پلان کې دا چې کمندونو جایز دي دا خبره غلطه ده دا معنی د سره صحیح نه ده اول دا معنی غلطه ده نو چې معنی غلطه شو نو مسله په دې بنا کړې و نو مسله خو خود غلطه شو معنی ځکه غلطه ده چې یو خدا د يهوديانو عمل لې دوی مدا ده چې دا کم سند باندې ذکر دا نو هغه کې عبد الملک ابن هارون ابن عنتره دی او کذاب دی دا خبره د دروغجن سړی ده عبد الملک ابن هارون ابن عنتره دی او کذاب دی اج کم دنو کذاب دی نو دا معنا بالکل غلطه ده صحیح نه ده او ټول فقې زمونږ لیکلي دي چې دعا کې دا ویل چې به حق فلان نو دا مکروه دي دا خبره دوا کې کول چې دا شریعت نه خلاف دي چې په حق د پلان کې او پروي د پلان کې باندې دا چې کمندونو په دوا کې جایز دي دي فلما جاء ما عرفوا كفروا به هر کلا چراغ دیتا باغ صفت باندې چې دیو پیجند انکار وکړ دینا بالکل تیر انکار وکړو پیغمبر علی السلام خو پی جندو بیا دې انکار وکړو فلانت الله علی الکافرین فلانت الله علی کافرانو باندې نو د دواړو خطابونو ته ما زور نه ذکر کړي به سم اشتراو بی انفسهم بد دی آغا چې دی پی ورکل خپل نفسونا خرس کلل پی خپل زانونا هغه سو چې باغې باندې دې زارونه خرج کړل په انکار باندې ایا کورو بفان صلی الله دا چې انکار وکړاغنا چرالي ګلی والله د وجه د بغض او د حسد نه بغض دا او حسد دا اينزل الله دا چې را نازل کی الله د فضل خپلنا باغ چا باندې چې خو خوشي د خپل باندې اړونا فباو بغضبنا لا غضب یعنی زدیان او عنادیانو دا وی چې ولې په ځوانه نازل شو په مونږ ولې نه نازلېږي دا دې ولې درس او بیان کې مونږ ولې نه کوو فباو بغضب علی غضب وخت شو دې غضب سره د بل غضب نه دا د دوه خطابونو ته سموا نو پاره کې انکار هم انبیاء سابقین او دیو کیو انکار د دې پیغمبر نه نو غضبونه هم دو شو کنه فباو بغضبن علی غضب یو غضب د تیرو پیغمبرانو نه انکار او بل غضب هغه د دې پیغمبر نه شي انکار فباو بغضبن علی غضب یا تکرار دی غضبیان شو غضبیان غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې قران پرې خود سره دینه چې تورات منو نو څه شو مغضوب علیه مغرزدل والکافرین عذاب مهین او د پار د کافرانو د عذاب شرمون کې الله به شرمای چې څوک د دین انکار کوي الله به شرمای فاذا قیل لهم شپغم خطاب خلاصه د ما سبقا دا تیر خبره د ترامات کوي خو به واجبہ طریقه باندې تب نه وایګی چې دا تیری شي وی دي نو په بل انداز درته وسوي خبر هغه سره پوګدو شو نو اوس درته بیا کوي خو په انداز بدل لې یو اعتراض او داغي جوابونه چې تو ته وای په قران ایمان راوړه نو ولدا مونږ چې په تورات ایمان راوړل دي ولدا وਹੀ نه ده مونږ لا خپل وਹੀ ډیر راکنه بلې وਹੀ ته ساجت دي داغي جواب ورته کوي وایذا قیل لهم امنو کلم چې ویل شې دې ایمان راوړی په کتاب چې نازل کړی دی الله نو وایي دې مونږ ایمان راوړو په هغه باندې چې نازل کړی شوی دی مونږ ته بس په خپل کتاب منو کنه د خپل مولا منو د مخکینی مولا نو تاسو په کې ساجت ته ويكفرون بما وراءه او انکار کوي په داغنا چې علاوه دې نه دي فهو الحق مصدقا لما معهم او دا قران حق دی اشتیا کوم کې دا غي ته سره دې نه دي تاسو به حق نو انکار کوئ ورته وا فلم تقتلون انبیاء الله پول وجل تاسو پیغمبران دا الله په خوا کتا سو مومنان وې کتا سو په تورات ایمان نبیار چې کمونو انبیاء ولې وجل چې صاحب قران ایمانی او کرا قران باندې په صحیح طریقې سره باندې نبیار علماء ولې وجنی ولقد جاءکم موسی بالبينات او یقینا راوړې تاسو ته موسی علی السلام صاف معجزه ثم تخذتم الجل بیا جوړ کتا رسول الله خدای چې تاسو تورات مننو بیا هم د سخی صدا خدای ولوي چې ته قران چې کمندنو قانون معنی نو بیا جمهوریت وسیل روانيږي ثم تغستم رجلا من بعد وانتم ظالمون نو بیا جوړ کو تاسو سخی نه خدای فاز دینا او تاسو ظالمان فایز اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور دا غر در باندې ولو چت کړو چې تواز تورات منم خو نه منم ځکه خو در باندې چت کړو کنه پاو کې چې وا مې غستوال تاسو نه او چت مې تاسو باندې غار اونې یا درکړې مې تاسو مضبوطیا واسمعوا او منی خبره خبر او منی قالو نوایلی ویلو دې سمعنا واوریدل مونږه دای په خلی ویلو واسینا نافرمانی مکړه دای په ځل کې وا چا سه عمر دغه ګورې منوي نه واوشرو فی قلوبهم العجل اوس کول شوی د پزړونو د کمینه د سری د واجب د کفر د دینا یو نافرمانی چې تر سو پورې د نافرمانی په حد کی خبره کوم یو نافرمانی چې سو پورې د نافرمانی په حد کی وی لاغه پر خودل اسانی دا غي پر خودل څه شي آسان شي خو چې کله غنا فرمانی تهذیب وګرځي کله غنا فرمانی محبوب او مقصود څه شي وګرځي چې دا زما څه دی مقصود زندگی دا او د ژوند مرام او مقصد می هم دقه دی نو بیا پر خودل ډیر څه شي ګران شي د سخی عبادت که صرف دوم روي چې دا چې کمدنو بس زمونږ نه یو غلطي او اوشورانه او بس ته توبه بیا وری پریخو خدای د سخی عبادت ته دین وی او هغه زړه ته شوی کوڅ شوی زړه ته کوڅ شوی هغه سره محبت راغله هغه مقصود ګرځیدل نو هغه پر خودل چې کمدنو ورته ډیر ګران ډیر چې کمنو ورته ګرانو اوس هم د انګريز تهذیب ته جمهوریت ته هغه ته مستقل دین ویل دي او اسلام وته ویل دي واشربوا في قلوبهم الديمقراطيه د دې په زړونو کې چې کمنو د جمهوریت دا غګل شوی دی دا پر خودل وته ډیر ګران دي چې دا هم لا مون پریدو فرعون هغه خپل باطل خبره ته دین وی دوی ما باطل ته دین وی واوشربوا فی قلوبهم العجل کول شوی دی په زړونو دی کې مینه د سخی دا نه چې سخی وړو کنه چې موسی علی السلام دریاب ته لړ کنه دل نظر در یو غوبوس کړي نه سخی دی څه کړو سکله دا ته خبره ده فی قلوبهم الرجلا بکفرهم دواجی د کفر دینا قرار تو وا سما مرکم بد دی آغا چې وینا کی تاسو په دې باندې مانو نستاسو چې کوم قران او سنت کوم ایمان د قران او سنت نه نیوی غسل شوی نو هغه ډیر بد ایمان دی بے سما امرکم بی ایمانکم کتا سمو منانی اخیری حربا اوش و دلائل پیش شو انعامات پیش شو احسانات پیش شو بیا هم نمانی نو کنه منل نو دوزخ ډیر غټ تیزی دی وتا هیڅ خبر هم نه ده خو مولا دی او پیر دی نو مسله جوړی نور خلق در ته سګي بلوکي او نور خلق در ته خرابوي کله وي دغه چې موږ نه کیږي کله وي دا چلې او کله وي هغه چلې نو لګي پړ کا پړ کا خو په طریقه باندې نو بس وته وایا راځه د کفر او د ایمان مسله ده او راځه تم ځان ته په حق وای زوم ځان ته په حق وام دا څه غونې شي کېدلې چې دواړه په حق یو خو راځه میدان ته ولاړ شو میدان ته ولاړ شو او ووایو چې کم د روغجنی نو پاغل د شین اسمان چړه پر ورځيږي بس راځه بس دی و بیا بالکل ناراضي کې خيري بالکل و بیا ناراضي دې د مباهله وي د اخیری حربه ده دا د دې لپاره نه چې ګینینو دیبا دې ته خپته او خدا ر دې لپاره چې عوام تر دې بی دیني شي کار شي او چې هغه به چې کمنو دوکان شي دا حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی سره یو مولا کړي وا د نږدې کلو او بیا په کټ کې وې تړل او خپل بول به خړل بیا وی چې وایي چې چې څوک په ناحق نه خدای دې وشرمي او بیا چې کمونو لیوانه شو په کټ کې وې تړل او خپل بول به بیا خړل ان کانت لکم الدار الاخره کی تاسو لرا کور رستنه د الله سره خالصتا یکی आवाज به د خلقنا یعنی که تاسو وای چې جنت ته صرف مونږ زو ځان ته جنت ته کلاران وای فتمنوا الموت نو غواړي مرګ درو جن لا ځان لنا ګری چې ځان له غواړي چې جنت ته کالو چې جنتی هم خو پټه مو ته ورشم خیر دی خبر نه سمو ته دور تلوا نشته ته وته بیا سوای فتمنوا الموت مطلب دا دی دروغجن لمرګ غواړي چې کوم تاسو خو یقین دې بزان چې مونږ څه یو جنتیان یو مونږ رښتینی نو تعالی خو مرګ نه راځي خو دې بل نه خو بس شي خلاص یې وروته ته چې غیږي بل کار نشته نو دا خو بخلاص شي کنه نو فتمنوا الموت لاكذب الفريقين او غواړي مرګ لرا د پاره د دروغجن تاسو نشتنی ای ولن یتمنوه چر د خپل چاړو بو کې ښکاری د خپل ځان په خپل خسه دی معلوم دی چې زه سور او بو کې ما ولن یتمنوه ابدا بالکل ونه غواړي دې مرګ لرا چرېو د وجه دا غنا چې لګلی لا سنو دی ځانو ته معلوم دی او الله دې په ظالمانو باندې د دې بدعملای د وجنه د دې په دنیا ډیر ماین نه فلا تجدنهم چې بدعمل د پیغمبر نه انکار کوي د دې وجنه مرګ بدی شي او د دنیا په ژوند ډیر څه دی ماین نه ګینه دا خو مولا ټایپو اسماني کتاب مانو نو په کار دار چې په دنیا دومره نه ویمن که مشرکان مینی نو هغه آخرت نه منی زه یو خبره ده نو دله خو دومره مینه په کار نه وا خدای ولې ماین دی ځکه چې د خپل ځان خسه دی معلوم دی ورته چې زما کته کېدل او کې وتل سړي برابر دي چې زما کته کېدلو کې وتل برابر دي ولا تجدنهم احرس الناس خامخا مومي بدیل را زیات رسناک د خلقونه په دې ژوند په دې ژوند ډیر باندې ومن الذين اشركوا او دا هغه کسانو نو چې مشرکان دي په کار چې مشرکان دي زیات رسمن وي خدای دا غینم زیات رسناک دي ومن الذين اشركوا او دا هغه کسانو چې مشرکان دي یو دو احدهم غواړي د زړه غواړي او تند دی لو یو مور الفسنا چې عمر ورکړي چې دلاره زر کالا وما هو بمزازین تزر کالا ور ورکړي چې نو خلاصي کی بناس وما هو او نه دا بچون کې دلاره دا عذاب نه کول عمر ورکړي شي ان دا عمر د عذاب نه بچول نشي او الله ته کرتوت معلوم ني کده پینن د جوازونو صادر سکی کده پنن د باطل تاویلاتو د باطل تاویلاتو صادر سکی واچي او ځان له چې کمندونو په خپل علم باندې جایز کی خو په نفس الامر کې جایز کېدلې نشي الله ته پته لري چې دا شی جایز دی او کنا جایز دی والله بصیر بما یعملون او الله رب واغوانه پویا لیدون کې پاغه چې دی کوي الله ته عمل معلوم دی والله بصیر بما یعملون الله دې دن کې پاش کوي قل من کان عدو لجبريل اول ایسه ختم کړه پاری کې بیان د مقام دا الله لا اله الا الله اعبدوا ربکم د دې ځای نه دویمه حصه د صورت شروع کړي او دا تر یو سل شپږ او یایم نمبر آیات ته پوری بوزي 176 پوری همدا حصه چې کمندونو هغه بوزي پدې کې بیان دی د محمد رسول الله د صداقت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا مسله د توحید به معنی خو په خپل خوخانه په تعلیم د جناب رسول الله صلی الله علیه او لا اله الا الله چې دا نو دا د فکر زندگی دی دا د زندګۍ مقصد دی ټول ژوند کې ودی کوشش کوي چې لا اله الا الله دا د ژوند مرام دی دا د ژوند هدف دی او محمد رسول الله دا د دا طرز زندگی زندگی او ژوند چې نه دا به د په طرف څخه کوي تیرای د قیامت پر ورځ به د دوه ټکو ته پوس کیږي لما فعلتا دا کار دی ولې کړل او کیف فعلتا څنګه دی کړل د لما جواب دا دی ولې دې کړل ځکه ما ته چا ویلو نبی الله ویلو کیف فعلتا سم دې کړو ځکه ما ته چا طریقه چا خود لیوا نبی علیہ السلام نو لا اله الا الله دا د لما جواب دی او محمد رسول الله دا د کیف څه دی جواب دی د دې وجنه ورپسې دا برغه راوړله اصل کې د رسالت مسله دا ود 101 نه شروع کړي ولما جاءهم رسول من عند الله دا 101 نمبر آیات نوا دا مسله شروع کړي خدا د قران کریم یو انداز دی چې یو مضمون خلاصي او بل شروع کړي نو منځ کې دا آیاتونه راوړي چې هغه دواړو سره لګي یو ځای کې قران هم حبل الله لري حبل الله یو مطلب هم داري چې یو مضمون سر ته رسیدو چې بل شروع کوي ور سره ګنډي بالکل تړل رواني نو کول من کان عدو لجبريل دا د مخ کې سره هم لګي او د روان سره هم لګي استاد او حدود خبره به مونږ منلوي خود دې راوړون کې جبريل نه او هغه زمونږ ازلي دشمن نه دویم ستا پیغمبري موږ نه منو ستا راوړل شوی قران موږ نه منو ځکه چې پتا وری څوک راوړي جبريل نو ماګه سره لګیوم دې سره لګي نو قل من کان عدو لجبريل د دې ځای نه نه شوبهات او داغي جوابونه نه اعتراضونه دي او دا غي څه جوابونه طرز بالکل بدل کو توحید کې دلایل ویل او پر رسالت کې چې کمنو پیغمبرای کې جواب د شبهات کوي توحید مسله کې دلایل ویل او رسالت کې دلایل نه وي ځکه د پیغمبرای دلیل چې دنو هغه معجزه ده نو چې دی ورته کذاب وي دی ورته اشیر وي دروغجن وته وي لیونه وته وي نو سبه معجزه ومني نو چې د کوم زړه کې شبهات دي شکونه دي نا شبهات ولا ختم کا هغه اعتراضونه ولا ختم کا چې مسله څه کی اومني نو اول اعتراض هغه په سند باندې دا اعتراضونه په تام کیږي دا نه اعتراضات دي شبهات او ابلیس کل بذور د ابلیس او د شیطان اعتراضونه چې دي نو دا د تخمونو په شان دي دا هغه په وخت کې اعتراضات چې کم کړی دي او کوي نو دا هغه اعتراضات دي خو شکلونه څه کیږي بدلیږي په پیغمبر چې کم اعتراض شوه دی نو هغه باندې په داعی باندې کیږي خو چې د پیغمبر په نهج داعی وي چې د پیغمبر په طریقه دعوت ورکړي نو اب کې اعتراض به پکېږي طرز به صرف بدلی خله به بدلی عربی په ځای به اردو انګلیش پښتو وي او دارنګ خله به چې کمندونو بدلی خو نور به خبر اپ کوي تشابهت قلوبهم اتواصوا به بل هم قوم تو هغه خبره وي چې بوزي هغه ځای لوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو پتا وایي څوک راوړي نبی علیہ السلام وی جبرئیل راوړي دا دې ته پتا وا چې هر پیغمبر باندې وایي چې دا نو هغه جبرئیل راوړي خدای چې کمندونو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدنامول غختل نو جبريل خو زمونږ دشمن نه هغه په مونږ کلی ولټه کړی دي زمونږ په مشرانو باندې نو مونږ هغه خبره نه منو او په دې کې غرض داو چې دا د قران کې چې دا ځنې ځنې زمونږ په لیتای بیانېږي او خباستونه دا د جبريل غو دشمنی دا ګینی مونږ کې داشته دي دا په مونږ کې نشته دی نو دا چې کمدنو په استاد اعتراض په سند اعتراض په صحابه اعتراض په امه اعتراض دا د يهودو کارو د يهودو طریقه د غشان کیوي قل من کان عدو لجبريل ورته وایا اسوک چې دشمن د جبريل عليه السلام تبعید دلرا تبادشي غرق تشي وجه ولې د تباشي زکا فإنه نزله على قلبك یقینا دې راوړي دې قران لرا را کوزي دې قران لرا پزړستا باندې قران مجید صرف د غوږ شي نه دی چې بس په غوږ باندې تیرې کش او بس تیر شو سوال دا دوه غوګونه سره درکړي دي جواب پر یو یو را پر بلی وباس بس دا د غوږ سرنا دو غونه دل دیر در کړی چې دا هر طرف اور او زړه ته کوچ کا او سوچ په سکا او کان دی وې د څه قدر کړی دي چې یو طرف اور او بل قش په بل سکا او باسا قران دې علی قلبک د پیغمبر په فهم نازل شوی دی هغه په پوه شوی دی غلط شوی نه دی نو قران په پزړه باندې علم را برجازنی یاره بوت علم را برتن زنی ماره بوت که علم صرف تر خلی او تر غوګه پورې وو نو دا زهريله مار دی او چې کله علم زړه ته کوس شو نو دا چې کندنه وسیار دی علا قلبک دا الله رب العزت سره دښمنی شو رښتیا کوم کې لاغه چې لما بین یده چې وړاندې دې نو چې دې نه وړاندې وو نو دا هغه سره چې کم دنو نو دې کې حسنوي مسله نشته واو دمو بشرا او هدایت او زیر د مؤمنانو لپاره مقصد او هدف هغه چې کمندونو عالی لري اوچت لري او زیری ورکړي من کان عدو لله او څوک چې دشمن د الله او فرشتو د پیغمبرانو او د جبرئیل او د میکال دا نمونه غيو مغستیو نو قران هم ذکر کړل او په دې نمونه غستلو باندې غوسه کېدل نو دا چې کمندونو ذکر کا دای چې وکوم باندې خفقېږي غوسه کېږي او په کومه مسله خفقیږي حق مسلې هغه مسله صاحب بیان کام و جبريل او میکال او جبريل او میکال فإن الله د جبريل او د میکال نو دا سړی کافر دی فإن الله دول للكافرين یقینا لاره دشمن د کافرانو ولقد انزلنا اليك آيات بينات قرآن کریم مقام قرآن کریم نه انکار نو بکار او یقینا نازل کړم تا ته آیتونه بالکل صاف صاف وما اکبر بیا الا الفاسقون انکار نه کوي دې نه مگر ما ته انکی دوا دې نا فرمانا او کلما احد وحدن ای هر واری چې لوزو کې دی یو لوز جو کې دی یو لوز نو غردې دلرا یو ډله دینا بلکې زیات دینه ایمان نه راوړي فلما جاءهم رسول من عند الله ته پیغمبر مقام دشمنی د سره مناسب نه ده خو الله را لګل دي اور کلا چراغ دي ته پیغمبر ته طرف د الله نه رښتیا کوم کې دا چې سره دینو نو غرزو یو ډل دا کسانو نه چور کړی شو ته کتاب سی غرزول کتاب الله د خدای کتاب وګوره چې وی غرزو قران امام ابن قیم رحمه الله تعالی ذکر کوي ان الذين امرتهم ان يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم د قران حلال او حلال نه ویل او قران حرام او حرام نه ویل د قران قانون د ژوند قانون کول نه دا د قران غرزول دي مطلب په زړه چې تر استعمال کې نه راولي نو ستا په ختم سونو کو عمل نکو نو دا غرزولو کنه په قران عمل نکول قران نه قانون کول نو دا غرزول دي نو چې اهل کتاب او تورات غرزو نو هغه خلوی کافر شو او لوی ګناګار شو او چې نن مسلمانانو قران کریم د ژوند د قانون نه تاو کړل دي په د فیصله په سټیج باندې لاند میکالا نظام پروت دی د فیصله په سټیج باندې چې کم دینو هغه د برتانوي کوټ هغه پروت دی سی والله پروت دی تعزیرات هند پاکستان پروت دی او د الله رب العزت په کتاب باندې فیصله نشته دی د الله رب العزت په قانون باندې فیصله نشته دی دا خود سزا ده بس نه ایمان بګړې نه اسلام جای اس خبره نه کولدا د الله کتاب نه رسو دا ما سره د محبت داوی او قانون د غیرو قانون چې کمنو د غیر چلی او مینې داوه چې کمنو هغه ما سره کوي چې په قران مېلی او په قران مېلی نو دا ایسا بھی رسوا کرتے ہے ایسا بھی ستایا جاتا ہوں دا سمیم دا خلق چې کمنو شرمئی او دا سمراله تکلیف راکو نن په سالمه دنیا کې وګوره مسلمانانو قران کریم د ژوند د قانون د سټیج نه لري کړی دی ناغې نه لري کړی دی او یرا دا چې کمندنو اوس د دې دور نه دی د دې دور نه دی اوس وی ماډرنیزم جدیدیت نوې قانون پکار دی چې هغه هر چا سره چې کمندنو فټ وي دار چا سره پیټ وی او ور سره برابر وی او په دې باندې کتاب الله در دفتر نبینم حکنون زندگی بهتر نبینم مسلمان را مسلمانی کجا رفت که ازی غمه چشم شخصه سر نبینم د مسلمان سترګ پم نه دلواندا شروع دې پم نه خراب چې دا ولې د الله رب العزت کتاب سره داسې ظلم کیږي دا چې کمنه د الله رب العزت کتاب سره زیاتې کیږي دا صرف د درسونو کتابو دا صرف چې کمنه د ختمونو کتابو دا صرف د تلاوتونو کتابو دا الله رب العزت د دنیا حاکمیت لراله غلې تو نه میدانی کی آینه تو چیز زیر گرد و سر تمکینه تو چیز آ کتاب زند قرآن حکیم حکمت او لا یزال استو قدیم دا قرآن ستاد جوان آئین دے کنا دا ستاد جوان دستور دے دا دا مسلمانانو نفات دے نن او دا سرائی فکر ام نشتا سوچ ام نشتا رے چه دا قرآن کریم را غستل غوڑی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا چې دا چې کومه پیغمبر وي بیا وڅ کوي نن ټول مسلمانان تقریبا الا من شاء الله هغه د هجران القران شکار دي ټول چې کومه قران کریم پر خود دي سه یو موټي وایي د شمیر چې هغه چې کومه صرف د خلینا خبرو باسي نور خو چې کومه د خوار مولا په باندې پروجوم نه ماتي نو دا یې غردول دي کنه دا نن ټول غردول دي د مولا په ژوند کې هغه قران نشته لري عمل کې قران نشته لري کا مسله راشي نو دا کابر او اقوال پیش کا قران باندې فیصله نه کوي مولا نه کوي مولا پیری نه کوي امیر نه کوي هغه څه کمنو نور نه بلاسي ګیلو کوي د غټو نه بلاسي ګلو کې د مولانو په خپل میانس کې چې خبر راشي نو په قران فیصله نه کوي نو وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله به ته بل چاته ویلې نو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم به ته بل چاته ویلې نو فإن تنازعتم في شيء منه فردوه الى الله والرسول دا به ته بل چاته ویلې نو داړو سوچ نشته احساس نشته سره نوازا فريق من الذين اوتوا الكتاب نو ورځو یو ډل دا کسان نه چور کړي شو د کتاب کتاب الله د خدای کتاب ورازورهم پرستو شاګانو نه ورازور رسول شاگان خپلنا کانهم لا علمون لکه چې دوی نه پوهیږي چې دا موږ د خدای کتاب وګورځو هر لکه دا څه ځان نه انګار کړل لکه چې ډوی نه چې موږ د خدای کتاب پرې خو دې کانهم لا علمون لکه چې دوی ډو پوهیږي نه چې موږ سره د ژوند قانون شته چې د ژوند قانون موږ سره شتره او لکه چې دې ډو پويږي نه چې قران د قانون کتاب دی صرف چې کمنو دار ثوابونو کتاب دی او ثوابونو په درکې ضرب کې درکې خيري کانهم لا علمون لکه چې دې ډو پويږي نه